کله يو تعلق اسلامي معاشره کې وي د اسلامي معاشره د تعلقاتو وجوهات په څه واجب وي نو هغه یو خو د خپلوالي په واجب وي تاسو خپل سوچ کړی دی کنه خپلوالي په واجب وي کنه وي تعلقات اسلامي معاشره کې دویم قسم تعلقات د ګوندیتوب په واجب وي څه ګوند دی همدارنګه د د دین په واجب وي څه تعلقات داسې وي چې هغه د تا غریبانو خلکو سره وي و د دې تعلقاتو بیا څه واجه واجه دی د تعلقات خو په دې واجه وي خو د دې واجو بیا څه واجه دي د دې واجو بیا واجه دا دي که نه څه یا خو دا تعلقات ته د الله د ډار د واجه نه ساتي یا دا تعلقات ته خپل منځ کې کومه مینه محبت دی هغه مینه محبت د واجه نه ساتي یا دا تعلقات د شرم او حیا د واجه نه ساتي یا دا تعلقات د ترس د واجه نه ساتي رحم د رتی په چا کنه لکه غریبانو باندې مثلا دا تعلقات دغه واجی دي اسلامي معاشره کې چې کومې موجود دي یا ځنه سړی کې د ټولې واجی موجود وي اصل واجه ورکه د الله ډور وي د نور بیا د دې تابع وي د نور واجی کنه اصل کې اسلامي معاشره کې دغه شی وي چې اصل واجه د الله ډور د الله ډور وي او نور واجه ور سره تابع وي سیکولر معاشره کې د دې بالکل الټا خبره ده سیکولر معاشره کې د الله ډور دا خو سره پیژنې نه پیژنې نه کنه که چونکې پیژنې هغه کې د مخکینی معاشرو څه اثر موجود وي کنه هغه هغه وجه یې سیکولریزم دا غن ختمول غوړي الله ډور بالکل وینا او د شرم د واجې نه چې سره خېګړې کول د تعلق ساتل یا د محبت مینې د واجې نه ور سره تعلق خېګړې د ترس د واجې نه چې سره تعلق ساتل دا اصل کې هغه یو ساده توپ غني خا د ساده خالتي لیونی دی لیونی بلکې یو سیکولر سړی سره یو سیکولر سړی کچېره د تا ګاونډي وي او ته نور اسلام نه خبر نه وي بس دوره خبر وي چې یاره یو ګاونډي دی ته ورسره ښه تعلقات څه ساتې ته ورسره ښېګړه کوې بې هېڅ شي غرض د ورکې نه وي ښېګړه ورسره کوې هر څه کوې هغه ته ښېګړه نه مني ښه هغه یې دا ساده سړی دی که نه ساده ارده پوهېږي نه یې ناپوه دی د دې خلکو ټول معیار سیکولرزم دی ناپوه هغه چا ته یې چې هغه په سیکولرزم نه پوهېږي او په سیکولرزم یې اعمال نه وي. او پوه یاخ چته یې چې په سیکولرزم پوهېږي او په سیکولرزم یې اعمال وي. پوهېږې په مطلب؟ نو د دوی چې څومره تعلقات دي هغه په دې واجو نه دي. ها که نه؟ نه د ډار په واجې، نه د محابات په واجې، نه د شرم او حیا په واجې او نه د ترس په واجې. د دوی چې څومره تعلقات دي هغه د دنیوي اغراضو په واجې دي. د خواهشاتو د مفادو او د اغراضو په وجه دي یعنی د دوی د دوی معنا دا چې د دې قانون کې دی معاشرتي قانون کې چې هغه ځنه علاقو کې مکمل نفذ شوی دی او ځنه علاقو کې دغه د نفاذ کار روان دی ښه معاشره مغه طرف روانه ده ځنه معاشره چې ته دغه الټا روانه که معاشره مکمل سیکولر نه وي شوی سیکولریزم طرف ته روانه ده څه نه څه سیکولر شوی ده ټول معاشره تقریبا الا ماشاءالله څه معاشره مکمل سیکولر شوی دا څه موږ معاشره بغیر د مجاهدینو د معاشره نه دا یاد وساتو دا څه معاشره د سره نشته ده نه د تبلیغیانو معاشره کې نه د نور مذهبي جماعتونو معاشره کې دا څه معاشره سره نشته څنګه اسلام طرف ته روانه هغه سیکولریزم طرف ته روانه څه نه څه دوکا ورکشتاره څه کله کله هغه معاشرین سړی ته ولیدل شي اسلام طرف ته روانه خو نه هغه سړی ته داسې لیدی شي لکه د یوې ونې څنګه تر پرې کې او لاره کې خاخه کې خلک دا سوچ وکړي چې د ونې که څه ولي شته خلک دوکه شي چې یاره د ونې ولې شته دي که نه ولې ترې جرړې شته دي جرړې شته دي ځکه دا شنه دی حالانکه هغه هغه شنه ونې نه رپرې کړې وي خاخې کړې وي ځکه څو ورځې بعد پاته خپله ولګېږي څه وچه شي نو بغیر د مجاهدینو د معاشرې نه بله داسې معاشره نشته چې اسلام طرف ته روانه وي ښه که اسلام ورنه مکمل وتلی یا خو هغه نه خو هڅه وتلی دی چې چا نه نه وي وتلی هغه روانه همدې طرف ته دی که چېرې دا موږ راواپس نه کړو او په دغې طریقې راواپس نه کړو نو معاشرې روانې دي بل طرف ښه نو د هغوی څوره تعلقات خپل منځ کې دي هغه په غرض دي یعنی سیکولر معاشرتي قانون ته نه دا غواړي چې ته د ټول تعلقات په غرض باندې مفادو بندې مبني کښه وساتې که نه ته به یو ساده یو جاهل سړی و دې د پره په ذهنونو هم کار روان دی په ذهنونو و عملی کار نه روان دی ښه ګوره که په ذهنونو هر څوره کار کیږي چې یو شی په عملی تور باندې ته به ناپیس څه نشي هغه شي نه ته دوره نه متاثر کیږي ښه که په ذهنونو هر څوره کار کیږي ځکه خو د جزیه مثال کې ته بیان کو ځکه په د کوم سړی ذمي وي که هغه هر څوره ته دغه ذهن جوړوي کنه عملی تور باندې دغه کوم کفر کوي د دې کفر بدل کې هغه ذلیل کېږي نه عملی طور باندې هغه اسلام ډېر کم دی کولی صحیح دی خو هغه یو طرف ته په دلایلو پوهېږي او بل طرف ته هغه د دې کفر بدل کې ذلیل کېږي نو بیا هغه کفر نه خپله نفرت جوړېږي تر په دلایلو بیا نه جوړېږي والله عالم الا ماشاءالله څه نه څه خلک نو په ذهنونو کار شروع دی چې تاسو د تعلقات د یو فای دنیوي فایدې په وجه وساتو مه د الله د ویرې د وجې ساتو مه خپل منځي محبت یا د خپل منځي شرم یا د خپل منځي یو بل باندې ترس په وجې باندې تعلقات مه ساتو بلکې تعلقات خالص د غر دنیوي غرض دنیوي مفاد و دنیوي خواهشاتو په بنا باندې تاسو تعلقات وساتو هغه خواهشات مثلا مختلف کیدای شي هغه جنسي کیدای شي مثلا مالی کیدای شي جسمانی کیدای هر څه کیدای خو دنیوي دنیوي و مفاده مفاده و دنیوی ښه مثال په تور باندې دا که موږ خلق درې قسمونه څه کو یو ښه صحیح مسلمانان یو د چې عام غونې خالص نه سیکولرزم نه خبر وي نه اسلام نه خبر وي او دریم قسم سیکول سیکولر خلق نو د مسلمانانو کار خدا دی چې هغه خالص د الله د ویرې د واجې نه مسلمانانو سره تعلق ساتي معاشره کې یو چا سره د تعلق حکم الله کړی یو سره تعلق هغه حدود کې په هغه طریقې ساتي چې کوم رنګ کې الله حکم کړی او مسلمانانو سره چې کوم محبت کوي او کوم هغه نه شرمېږي یا کوم په هغه ترس کوي دغه شیان د الله د حکم تابع وي د الله د ډار تابع وي او پیږي چې دا الله په دې خوشاليږي الله رضای مقصد نو دا خو یو مسلمان شول که به یو عام غونه دات سړی وي چې بس نه اسلامي معاشره باندې پوره پیږي اسلامي غنه پیږي په سیکولر قوانینو په معاشره نه پیږي نو هغه کې کم از کم دغه شی موجود وي چې هغه فطري توربن لکه مسلمان خو هڅه بدل دي خلکو نه نه غوړي ځکه چې د دې بدل د کومه خګړه کوي د دې بدل د اخرت کې غوړي مسلمان کنه اخرت کې غوړي او که الله نه غوړي نو غیب کې غوړي دغه دنیا کې که غوړي نو الله نه غوړي او په غیب وي غوړي کنه پیږي چې دغه مسلمان سره زه خګړه وکم نو که دغه مخبل د دې مشاهده کړل چې چاته 1000 روپی ورکوم متر الله به لا 1000 روپی کنه څه یې کنه دا څه بار شو چې لیدلې خو نو د دنیا کې چې الله نه تامه کوي ته کله سره پیسې کمی شي نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی صدقه سره مال نه کمیږي کله ته پیګه چې پیسو مجبوری سره باندې راغله نو کوم سل روپی سره پاتې دا یو غریب سړی ته ورکړه نو ظاهر خورده یې کنه چې یاره دا خو ته نور کام کړل کنه خدا کمیږي نه بلکې دا برکات دي کړی الله دې په ځین ته نور درکې نو د دنیا کې کوم مسلمان تامه لري د اخرت لري کبه د دنیا کې لري نو الله نه لري تا مچا نه لري الله نه لري څلور تر کوي او کبه یو د بل ساده سړی کوم وي هغه مثلا په اسلام نه خبر پوره خو هغه کم از کم دا خبره د خپل غیرت د خپل عاداتو مطابق دا خبره غلطه خبره غني چې یاره یو سړی سره زخی ګړه وکم بیا زه نه تام ولرم چې مو سره خی ګړه وکم دا شی ته خون نور کوي کنه دا ورته خون ور کوي زبل سره خی ګړه وکم بل مو سره ولې وکي خو زه بر سره وکم خی ګړه خو یو سیکولر سره هغه بغیر د څه مفادونه تاسو سره خېګړه کول بالکل جایز د سیکولر قانون مطابق جایز نه غني که کله به یو سیکولر سړی تاسو سره خېګړه بغیر د څه مفادونه کوي نو هغه کې بخومخه زړه جراثیم موجود وي د زړو معاشرو ښه خو غونې جراثیم به ورکې موجود د جراثیم ټول خراب نه وي خخه جراثیم وي هغه په واجب باندې هغه کار کوي نور د سیکولر معاشرتي قانون هغه ته د اجازه نه ورکوي چې ته چا سره خېګړه وکړه او بغیر د څه غرض نه وکړه بغیر څه فائدې او خواهش نه وکړ نو هغه خامخا د یو فائدې په تور باندې کې دی باندې تاسو ته مو ویلو چې دوه طریقې سره کار شروع دی د تا په ذهن نن کار شروع دی او عملی څه ذهن د اندی تور برابر کی او عملی تور باندې دغه شونه ته باندې نفس کیږي او ته خبر نه ځان نه دا والي داتې شای کیږي صحیح دی مثال په تور ذهن باندې خور د میډیا ذریعہ سره د تعلیمي نظام ذریعہ سره او د مؤسسو ذریعہ سره و د حکومت کوم روب دبدبا و غیره د اغ ذریعہ سره حکومت کوم ادارې جوړ کړي کوم ماحول جوړ کړي بازارونه او کوم شونه جوړ کړي د اغ ذریعہ سره د غټولو ذرایو ته باندې دا کار شروع کړي د تا ذهن باندې تا ذهن دغه جوړ کی او تا ته د وخيار د وخيارتوب او د ساده توب معیار وخی ته ساده سړی هغه چې هغه بغرضه کار کوي بغرضه تو سره مدد کوي الله رضا د پر مدد کوي شرم او محبت او د ترس په وجه هغه در سره خګړه کوي دا سړی ساده سړی د جاهل سړی دی صحیح دی قدمت پر پسند دی کنه بنیاد پرست دی ها بس دا خبره ورپکې مذهبي جنونیات ته ورکې صحیح ده هوښیار سړی هغه دی چې هغه څه مقصد د پر سره ښېګړه کوي یو خو دغو ټولو په دې کار شروع کړل په ذهنونو نو ذهن دې طرف ته رډوي یو عملی تور باندې دا شی شروع دی عملی تور باندې ا د ذهنونو او خپل اثر ښکاره شوی دی عملی تور باندې خاص دی عملی تور باندې دا دی چې د هر چا خپل خپل تنظیمونه دي وا تنظیمونه دنیوي اغراض باندې جوړ شي شي باندې دنیوي اغراض مثلا مزدورانو یو تنظیم جوړ کړی دي دپاره چيرې مزدوران حکومت کې خپل حقوق لري د سيکولر قانون مطابق هغه حقوق که يو مزدور طلب کوي نو څه خاص اثر نه لري دی وجنه مزدوران ټول راجمع شي یو امیر وي مشر وي نور مزدوران تنظیم وي نو هغه بیا د خپل حقوق حاصلوي دغه مزدوران راجمع شي د دغه د تعلقاتو بنیاد څه شری غرض دنیوي غرض دنیوي غرض دنیوي مفاد اندرنګ د دکاندارانو خپل تنظیم وي اتحادیه ورته یو ده ها مطلب دا چې د هرې فرقې خپل خپل د ډاکټرانو خپل هغه وي د صحافیانو خپل وي که نه او چې د ترایات کون د ډرورانو خپل وي او د ډروران کون دین څه خبر وي یاره دا دا یو بل مذهب نه دا شی مو ترغله وي کنه بال ګاډي باندې لګي چلوي کنه هغه دین څه خبر وي هغه د مو ګناه د تموینه خبره وخه د یاد وساتو دا مختلف تنظیمونه کوم جوړ وي اول خو ته ګوره نه پرې هغه ځکه یو جمهوریت تنظیم کې تا ګیروي خامخا یا یا پیپلاوي یا نشنلاوي یا چې شي وي کنه د ځکه بنڅ پارټیان نه وي کاغه نه به تر ابد شي دین نه بچ کېږي ښه دغه تنظیمونه که بیا دي تنظیمونه بعد شي نو بیا د مؤسسي کومې دي ان جی اوز دا کلیو کې نه نه ته تنظیمونه جوړي یاره اوس دي کلی ته ضرورت څه د دې کلی کې مثلا لیار سپوش نلکې ولګي وبو ته ضرورت پیخیږي د کلی ته سرک ته ضرورت پیخیږي او د کلی ته فلانه فلانه ټول د دنیوي اغراض د ترجمه کی د دې شونو ته ضرورت پیخیږي د نه باید یو تنظیم جوړ شي نو تنظیم جوړ کی هغه باندې یو مشر مقرر کین هغه دنیوي اغراض باندې مقرر شو دا هغه مؤسسه د خبره ته ولې معنی دا ځکه معنی ست ته مولایانو داسې یلی وی کنه چې د مؤسسه ولا ته عیسائی جوړی د ټاپ پتون باندې مهر لګوي د عیسایت د صلیب الان کې هغه صلیب سره پیژندلای نه صلیب چې شری هغه نوې کوپری مذهب راوړی ته تا هغه عیسایت نه وی راوړی هغه داسې طریقې سره تو کفر کوي ته معاش د ته معاشره نه کوم اسلامي سوچ ته هغه وباسي نو دې دې منکر ته د چا ور سوچ کیږي دا چې ته منکر دی دی واجه ته فورا یې ته ولا خه کار دی اوس کلی کې څه لیاره سپوشي د خه کار دی اسلام سره مطابق دی دا خبر د اوبو کار ټول وشي خلکو سره خګړه دی کنه حالانکه هغه بیا بل شي ته نظر وي نو دا کار هغه دې طریقې سره ته د اغراض بنده جوړ کیخه نو تعلقات او بنیاد څخه کله ته دنیوي مفاد او اغراض وګرځيږي خو دین خو بیا نه وی کنه واجه تر د دین بیا نه وی د دې څه واجه لري کې د تنظیم کې تاسو سره یو کافر نه کیدای شي ښا که دکاندارانو تنظیم وي که د مزدورانو تنظیم وي که د صحافیانو تنظیم وي که د ډاکټرانو تنظیم وي که د انجنیرانو تنظیم وي وکړه د کلیو کې کوم مؤسسو تنظیمونه جوړ کړي وي دا تنظیم وي که د ډرایورانو تنظیم وي نو دې کې تا سره کافر هم وي که یو نه وي کافر کافر ډرایوران نه وي کافر انجینران کافر ډاکټران نه وي کافر دکانداران نه وي کافر مزدوران نه وي وي که نه نو دا تاسو سره شامل وي دا تاسو سره شامل وي نو په دې بنیاد باندې چې د تاسو د تعلقاتو یو بنیاد د تاو د یو کافر یو دی نو په دې وجه دغه د تعلقاتو بنیاد ته ورور جوړ کړی هغه سره اگر کته دي ته پښتو کې ورور اردو کې بای عربي کې اخو وغیرہ برادر انګلیش کې دا ورته ته نه یې ما یې ورته حقیقت کې ته دغه ورور یې دغه ته دغه مقصد سره مرکز مې سره یو دی یو خو سړی د مور طرف نه ورور وي د مور نه د ام ام عربي کې مرکز ته یې اصل د مور ته مرکز ځکه یې چې اولاد ټول پر جمع کیږي صحیح ده کنه نو بس ته کوم چا سره مرکز یو شو ته دغه یو هغه ورور شولې ښه اوس مرکز ته د ګوره که مرکز اسلامي وي خو اسلامي ورور شولې ها که اسلامي بنیاد وي دغه مرکز که دغه مرکز بنیاد یو بل شوی نو ته بیا مغه ورور شوی یا وطني ورور لانډه څه سیکولر ورور یې صحیح شو کنه نو یا جمهوریت نو دغه په اغراضو باندې دغه شونه ته ته قایم کړی دي چې ته د اغراضو بنده جوړ شي بیا کوم ذهن د تا جوړیږي د کوم ذریعې دی میډیا دی مؤسسې دی او د حکومتونو ماحول دی د سره یو خو د تا ذهن د سره جوړیږي بل دغه کوم عملی تور باندې ته یو تنظیم کې مبتلا یې یا دکاندارانو تنظیم کې یا د انجنیرانو یا د ډاکټرانو یا د بل چا تنظیم کې کېدای شي د ملایانو یو تنظیم جوړ کړي ملایانو د امامونو تنظیم کنه مثلا نو دا یو تنظیم کې ته ور مبتلا کی یو طرف ته ته ذهن د میډیا او مؤسسه او تعلیمي نظام او د حکومتي ماحول جوړوي د له سره د ته ذهن جوړي بل دا عملی تور باندې ته خو یو تنظیم کې کنه او مقابله کر نور تنظیمونه اندي دا څه دي کنه نو دا د ته ذهن دی غرض طرف ته ور بیایخه یور په دلایلو ته ته ذهن جوړوي هغه د تبلیغي ادارې بل طرف ته عملی تور باندې ته باندې اندغه شی نافذ دی نو ذهن د اتوماتیک جوړیږي صرف د حکومت تنظیم کې ته د کوم اتحادیه کې ته په خپل موجود دی صرف د دې اثر ته باندې نه کوم کې ته نه موجود هغه اثر ته باندې الټاوي ځکه چې هغه سره ته تعصب لري ممکن د ته یو بل خپل مد مقابل تنظیم سره تعصب ولري نو ته مد مقابل تنظیم کې مسلمانان به وی کنه هغه مسلمان سره ته تعصب لري و ته خپل تنظیم کې کافر وي گمراه خلپ وي هغه هغه سره ته محبت لري اگر که هغه گمراه وي اته نه ته ته د بغض حقدارون دي او ته مقابله کې متکیان پرزګاران وي هغه طرف ته په ظاهر سیر نو ددې که ولا او برب ته تیش دپاره شي تنظیم دپاره خو تنظیم دپاره حاصل کینه دغه دنیوي مفاد او غراض دپاره او غراض درکړه چاره سیرک سیکولر نظام درکړه نو مطلب دا شي چې د تا ولا او برا کوم رب د سیکولر مذهب دپاره شي نه اسلام دپاره هغه لمک بل هیڅ اخر بیا کفیری هه کیا هیڅ کفیری بیا دې شي صحیح نو د لحاظ سره ته ورو ورو د خبره طرف ته وردی کیږي خو بیا د کوم اثر طبعا د خپل تنظیم دی خپل اتحادیه دی د بل اتحادیه دی چې د کوم د د سیک د سیکولریزم د سیکولریزم کوم تبلیغ شروع شوی دی هغه کوم د تا ذهن جوړوي د دې ذهن بیا آثار هر ځای کې ښکاره کیږي د دې یو مثال زه ډیر بیانوم کنه یو ورځ زه مسجد ابن قیم مرتیل عربو کې وګم اخکې زنو سم د بخاری درس هم اخکې کول رمضان کې بخاری درس مو کول شیخ ابو اسحاق الحوینی نم کول نو هغه جماعت کې زه ناست وم جماعت کې مو خپل درس ورکول د مو پښتنو ملګرو ته درس ورکول یو منه او فیصل نوم یو هغه ماته راغلو ماته ویل چې څه لاړ شو غته ده د سندویچونو ولا هوټل ته لاړ شو سندویچونو وړ وړ هوټل وی ځات از لاړ نو هغه به سره وغستلو نو ماته ویل ته پیسې په چوک ورکوي هغه یمنیر ته ویل مو پیسې خو ته ورکوي هغه څه وله مو خو ته راوستل مو خو ته نه هغه سره مو ګاف شپ کوله ملګری مو نو هغه ویل چې یاره د انګریزانو ولا کیسه نه کوو انګریزانو ولا عادت نه کوو مو ته چې هغه څه شي عادت دی هغه دا دار څه خزه او خوند دواړه هوټل ته لوټ شي ټیکاله وخري خزه خپل پیسې ورکي خوند خپل ورکي ځکه چې هغه ولې یو بل تر د پر پیسې لاندې کی پیسې الله د واجنه لاندې کی هغه باندې غوی مون لري محبت د واجنه لاندې کی شرم د واجنه لاندې کی ترس د واجنه لاندې کی سل رحمی د واجنه لاندې کی د یو شاید دی لري نه د تعلقات بنیاد د یو شاید نه دی کی د تعلقات بنیاد شری غرض دی دنیوي مفاد دی فائدہ فائدہ دی کړی ته دنیوي فائدہ او نقصان نه کنه ها د کې فایده ده چې د بل پیسې لاندې نه کی د کې نقصان دی دنیوي هغه چې زه ساده خپل ځان ته نقصان ورسوم و خځه باندې خو خپل خرچه وي نوکری کوي کنه د کوم خځه مسلمانانو کې ورنه متاثر دي یی ته مت اسلام کې حقوق نشته اسلام تا نه شهزادګي جوړ کړی دی کنه ته هر څه ته خولې ته راوړي حق د تا شته خرچه در باندې نشته که یو سړی یوې ښځې پلار مړ شي خاوند یې مړ شي مثلا یو ورور مړ شي هغه کې د دې حصه شته او ورور کې په څه شرطونو شته نو خو څه کله خرچې ته راشي خرچه دې باندې یوه روپۍ نشته خرچه په چا دی په پلار دی خرچه په زوی دی که نه زوی ته مړ شي هغه یې ورکړي شته برخه په مېړه دی په ورور دی په دې کنه به په اسلامي معاشره خرچاره په دې سره خرچا نشته د کم وخت باندې بیا څنګه زه ته چې اسلام مت حقوق نه درکړي د کافر ته نوکاره جوړه کړي نوکاره نوکاره بیا د نر سړی جوړه کړي دا نر سړی خالص یو غرض نه علاوه بل یو غرض ته نه وینه د نور کوم کوم چون ته د پر نر کوي غرض ته نه یکوي صحیح ده هغه هغه نر سره خته نوکاره کړي کنه هغه ته ته پالیش کوي هغه ته چپل سمای دا حقوق دي دا حقوق شولو کنه و دا حقوق نه شو زه ته د هر څه راوړم خلې کې درکم دا حقوق نه شو نو مطلب دا چې هغه ځای کې انګريزي خځه بنین دا لازمي دی چې خپل بچیانو ته کوم کور کې خرچوي یا د انډیولي وي صحیح دی مثلا دوا بچی دی یو بچی خرچه په خوند دی او د بل بچی خرچه په خځه دی که یو بچی ویني ما خرچه په یو دی په نیمه بل دا ټوله کور کې ته څه شی وي مثلا کور کې صفائی کوم شونه لګيږي هر څه بس 2020 دی کنه پوه شئ نیمه نیمه خبره ده کنه واجه سره ول یو بل مدد نه کوي او مدد یو بل ځکه نه کوي چې مفاد دي دنیوي مفاد ته نقصان دی کنه ولې وکی البته که څه فائدې ورنوي بد مدد کوي بیا ما خلق لګیا شي ته د پولیو کترې درکوي ښه او یو روپیا ته نه غوړي یو اوس دې ځای کې سوچ وکړه د پولیو کاتره درکوي یوه روپیه دننه غواړي پولیو کاتره په باره کې ما تحقیق نشته زه ترختیا خبره کوم تحقیق مې نه زه یوه خبره هغه په باره کې نه کوم خو یو مثال ته بیانوم هماغه خلک لګیا شي تا ته فری اسپتالونه جوړ کړي هماغه خلک لګیا شي تا ته فری ویزې مفتو کې ویزې درکوي ویزې څه وي کمې مثلا یو سړی ته طالبان دمکی ورکړي هغه دمکی وته حسابې ته کیسه ما ته دمکی راکړی سویزرلینډ ورته ویزه ورکوي صحیح شو که نه مطلب دا چې بیا مغه خلک شته ته اسپیتالونه جوړوي مغه خلک شته د سترګو علاج فري کوي هغه ته نه به غرض نه وي غرض به دنه نه وي هغه خپل خد سره بغیر د غرض خګړه نه کوي بغیر دنیوي مفادونه او خزه خپل خوند سره نه کوي خګړه او هغه ته بنه دوره کورډونو د اربونو روپې خرج کوي هغه کې به غرض نه وستې شي غرض دې هر شي کې هغه به خپل معلومه دا مهم نه دی یو سړی دوره خود غرض شي او بیا هغه ته نه غرض ونه لري دور غټ وړه وړه شي کې خود غراز وي او دومره غټ مدد ته کوي او کې بیا غ خود نوي او تنه څه غراز ونه لري او تنه مفاد څه ونه لري سوچ وکړه نو دا ډېر ستر باس دی او ار یو ډېر ستر باس دی او ستر کیسه دی خو مو ته بس په کار دا دی څه دی غنان ځان معلوم کو ده دی کفری معاشره نن ځان معلوم کو څه شي د پره دی د پره ځان معلوم کو چې دا مو باطل وګڼو دینه انکار وکو او دینه براءت وکو او دی سره دښمنی وکو دینه نفرت وکو ښه اخري حد پر ونه نفرت او د دې مقابله کې اسلامي معاشره په دی واجب نه و پیژنو د دې پر و پیژنو د مقصد پر و پیژنو هغه حق وګڼو هغه ومنو هغه سره تعلق جوړ کور باندې عمل وکړو هغه سره مینه پیدا وکړو محبت سره جوړ کو صحیح ده کنه